پاغي کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه مسله دویمه برخه یو سل یو نه یو سل شپږه بیا پوری ده په دې کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو او غنه اعتراضات چې پر رسالت باندې واردېدل داغه جوابونه وکړه او اخره کې یو سل درش پته نو ورستا او اخره کې یو سل درش پته نو ورستا نفي د شرک فعلی وکړه او د توحید مضمون کامل کړو بیا آیت نمبر یو سل واویانا تر آیت نمبر 253 پورې درېمه برخه شروع شوې ده په دې کې جهاد فی سبیل الله مضمون بیانېږي اول کې مونږه د جهاد مراتب او منازل بیان کړ چې د جهاد څلور مرتبه دي یو مرتبه د نفس سره ده او بیا د نفس سره جهاد چې په څلور قسم باندې ده تفصیل پاغې شوی دی دویم مرتبه د شیطان سره د شیطان سره به جهاد کې د دې دوه مرتبه دي دوه قسمونه دي دریمه مرتبه د کفارو او د منافقینو سره جهاد دی د دې بیا څلور قسمونه دي او څلورمه مرتبه د مبتدعينو او ظالمانو سره جهاد دی او د دې بیا درې قسمونه دي او د جهاد درې منازل دي ابتدایي منزل درمیاني منزل او آخري منزل ابتدایي منزل کې د دې بحث کیږي د دې خبرې کیږي چې مجاهد له د جهاد نه مخکې څه پکار دي دویم منزل کې نه درمیاني منزل کې په جنگ میدان کې مجاهد لا څه پکار دي د دې بحث کیږي څه اصول او قاعده د جنگ په میدان کې د مجاهد د پاروي دریم منزل کې نه آخري منزل کې چې کله جهاد ختم شي یا فتح حاصل شو او یا شکست وخوړل شو نو بیا مجاهد لڅ پکار دي په ټول قران کې د سوره بقره نیولې تر اخره پورې د دې درې وړو منازلو تفصیل کوي په دمه دمه باندې اول سوره بقره نه والا تر سوره انعام پورې د ابتدایي منزل بیان کوي بیا انفال او توبه کې درمیاني منزل او بیا د سوره محمد نو ورسته چې کوم مدني سوراتونه دي پاغي کې د اخري منزل بیان کوي زمونږه دریمه برخه شروع شوې ده آیت نمبر یو سل واویا نه دویمه سپاره په دې کې موږ اول دا ویلو چې په فدایي منزل کې درې خبرې ضرور دي د یو مجاهد د پاره یو د مجاهد تربیت ضروری دی تهذیب الاخلاق عربی کې ویل کېږي ورته چې د مجاهد تربیت د څه ضروری دی چې مجاهد چې د مجاهد نبوزدلی او سستی دواړه په مجاهد کې نه وي ځکه دا دوه د صفاتونه دي چې په انسان کې انسان د پر رکاوټ ګرځي د جهاد نه د ممانعت پنځه صفاتونه آیت نمبر 120 کې واویا کې د دې پر راوړ چې دا پنځه صفاتونه یو مجاهد په خپل عقیده کې راولي نو دنه به بوزدلی ختم شي او پنځه صفاتونه نور بیان کړه کدا عمل کې راولي نو دنه به سستی ختم شي پاغي من وضاحت او تفصیل شوی دی بیا آیت نمبر 128 نه دویمه خبره چې د ابتدایي منزل د د ابتدایي منزل د لپاره ضروری و دا غي بحث شروع کو دویمه خبره وا سیاست مدني یعنی د ملک اصلاح که ملک اصلاح نه وي نو مجاهد به جهاد نشي کولای جهاد لبه نشي تله اقدامي جهاد دینه مراد ده اقدامي جهاد چې کله یو اسلامی نظام د خورولو پروګرام وي نو پاغي کې چې ملک اصلاح نه وي نو مجاهد بیا نور ملکونو ته جهاد لنه شتلې د دې لپاره خپل ملک اصلاح ضروری ده دا غي د لپاره څلور قوانين په دې صورت کې بیانېږي یعنی دا د ملک اصلاح صرف دانه چې په دې صورت کې بیانېږي نور کې نه یعنی هغه کې څلور په دې صورت کې بیانېږي بیا په صورت آل عمران کې بعضي او په صورت نساء کې بعضي احکام دغه څور په سيزي د احکام تر صورت انعام پورې نو شاته مې پلار سره ورانه ده ورونو سره مې ورانه ده ترونو سره مې ورانه ده یا بچو سره مې ورانه ده نو کې دې شي زما مال خراب کی زما عزت خراب شي کې دې شي زما بل څه تاوان مال را ورسیږي نو په دې ډار باندې به انسان جهاد لنی شتلې الته به ظلم ور سره کنه ظلم بکیږي ور سره یا د پلار د خوانه یا د خپل بچو د خوانه یا د به بچو معنی کوي بس مختلف عناصر کېدلی شي نو چې کله په یو ملک کې نظام د قصاص نافذي او پای کې د ظالم نه بدلا غستل کیږي نو ظالم به دو فائدې به وشي یو ظالم به ډاډه کیږي نه بیا په ظلم باندې ظالم به بیا ظلم نشي کولای بل بل ځل به ظلم تر نه کیږي چې ظلم وکي کغه هر قسم ظلمي ک قتلې ک به د قطن لاندې نور ظلمونه دي نو یو بداو شي ظالم به دباو شي او دویم چې مظلومان به مطمئن شي چیرې زما په ملک کې د یو قانون دی کما سره څوک ظلم کوي یا زما د بچو سره څوک ظلم کوي یا زما د مور پلا سره څوک ظلم کوي د څه قانون زلرم په خپل ملک کې چې الته ظالم له سزا ورکول کیږي نو دی به بیغمي او خيسته خپل جهاد لذي او راضي به اقدامي جهاد کې دا یو قانون چې د ملک اصلاح لپاره ضروری دی چې القصاص من الظالم دویم قانون پرونی سبق کې مونږ وې آیت نمبر 180 نه تر آیت نمبر 102 ته پورې 180 یو ته 2 ته درې آیتونه دویم قانون داو چې تقسیم الاموال بالقانون شرعیه په ملک کې قانون د میراث نافذ شي قانون د میراث ځکه چې اکثره لانجې د د میراث په وجه باندې کیږي اکثره خپل مینس کې خپل خپلوان سره پلانجي په میراث باندې یو زوروري اغه زیاته غواړي بل مظلومی یا به یتیمی یا به بل رقم مظلومی په بل شکل مظلوم وي هغه به هغه ته کمه برخه ملاويږي ا مظلوم به کوشش کوي چې خپل برخه حاصله کړي نو یا به سره قتل کوي یا به یو بل سره وهي ډبوي یا به خپل ولی کټ کوي خي یو بل سره نو چې کله سله رحمی کټ شي خپل ولی پری شي په خپلو کې دا رنګ یو بل سره وهل شروع شي یا قتل او قتال شروع شي نو ملک به فساد جوړيږي شر به جوړيږي نو جهاد به یو کس نشي کولای په خلاص سینه باندې نو او کله چې په یو ملک قانون د میراث نافذي نو هر څو په بیغمه او وی بچره که زمټ شوم چیرته په جهاد کې شهید شوم یا کپلار ملار دغه شهید شو یا کپلار زنه ما پلار مې مړ شو زما ملک نو ځا قانون د میراث نافذ ده هر چا له خپل خپل برخه ملاو شي ما له خپل برخه راورسیږي زه به د خپل برخه نه پډار کې نه یم څوک به رانه وخوري ځکه زه به مطمئن یم چې زما برخه مال ملاويږي دا رنګ زما د بچو برخه باغوي ته ملاويږي یا زما د وريرونو برخه باغوي ته ملاويږي یا بل د یتیم د خورې دي اغلب دغه برخه ملاويږي هغه انسان به ډاډي مطمئن وي د نظام نه نو هغه به خسته اقدامي جهاد کولای شي تلې به شي جهاد د پاره او کدا نظام قائم نه په ملک نافذ نه نو بیا به هر چا سره دا ډاری چې را کزمړ شوم نو ورسنکا نو هر سړی به دا وی کزمړ شوم نو کې دې چې زما د بچو سره ظلم وشي هغه له حق ملاو نشي پوه شئ یا زما ورونه ظلم وکي یا زما ترونه ظلم وکي یا زما بل څو خپل وي هغه ظلم وکي نو دا قانون د میراث ډیر ضروری دی نو په دې کې علامه غو تاسو ته وی چې تاسو باندې مقرر دي کتبه د پر د فرضیت راځي خان د پر د لزوم راځي چې په تاسو باندې دا مقرر دي اے یو ځای کینه ځکه نه په تاسو باندې دا مقرر دي چې کله تاسو ته علامات د مرګ راشي یعنی ته پوهیږي چې را د ما مرګ نږدې دی او جهاد لسړې زم نو یو خدشه خوې د مرګ کنه نو په کار د چې ته وصیت وکې وصیت په دی باندې وکې چې را د ما وصیت بچاته کې نو کومور پلار د ژوندۍ مور پلار ته وصیت وکې کمور او پلار دې مړی ورونه خويندې دي نو هغه ته په وصیتو کې کورونه خويندې دي نه بل څو خپل دي تربور عزیز دی اغلب وصیتو کې چیرې زه خو jihad لروانې ما یا بل مرز باندې اخته ما یا بډای ما وصیت وو کې زمانه بعد زما د اعمال د په قانون د شریعت باندې په میراث قانون باندې به تقسیم کوي زما اولاد کې چې دوی خپل مینس کې سره جنجال ونه کی دي ته ویل کېږي دنیاوی وصیت یا ما زما باندې پلانکی قرض دی او زما په پلانکی باندې دی دا وصیت بو کی دا ته لګور ټیک شه لک برابر کړه څنګه په خبر نه پوهیږي دا خدا ماشومان نو دا دنیاوی وصیت ده او اخروی وصیت ده چې یو سړی به د اخري د اخرت مسولیت بم ادا کوي د آخرت مسولیت دا ده چې ته د هغه رسم او رواجونو او د هغه باطله امورونه ځان خلاص کې خپل غاړه خلاصه کې چې هغه ستا په ملک کې رایج دي او خلک پای کې اخته دي ته وصیتو کې چیرې ما پسې بدغه دغه یو ناروا کار دی ما پسې بنه کیږي ځکه دا د شریعت سره خلاف دی نو پرونی سبق کې موږ دا تفسیر وکړو بیا دا مو کچیر ته یو سړی یو مړی هغه صحیح وصیت کړي یعنی د شر سره برابر وصیت کړي او داغه اهل وارثان هغه د شر سره درست وصیت بدل کی او د شر خلاف کی نو دا ګناه په دې مړی باندې نه ده بلکې ګناه چې دا ایت سم کینه دی خو ته خو راوړ سم کینه دا ګناه چې دا دا هغه کس باندې دا چې دا وصیت بدل کړي دي او کچیرته یو مړی هغه غلط وصیت کوي یعنی د شر خلاف وصیت کوي شریعت سره خلافي نو بیا که وارثان هغه وصیت بدل کی او شر له برابر کی نو بیا وارثان ګناګار نه دي نننی سبق کې آیت نمبر 103 اتیا کې سورته بقره آیت نمبر 103 اتیا دویمه سپاره د نوی کسانو لپاره پدې کې نن د ملک د اصلاح لپاره دریم قانون الله بیانوي د ملک د اصلاح لپاره دریم قانون دا دی چې حکم الصوم لارتباط النفس حکم الصوم صوم ویل کیږي روزه ته سواد سره لیکل کیږي حکم الصوم حکم د روزه لارتباط النفس ارتباط ویل کیږي تړلو ته د پاره د تړلو د نفس یعنی حاکم به یو فرضي روزه یې کنه رمضان میاش کې نو نظام بدسي چې پاره کې د روجي میاش کې به څوک خوراک نشي کولای دا نه چې څوک روجه خوري هغه په روډ باندې ولاړ دی او ښکارا روجه به خوري نه کچې د دسې څوک وي نو په حاکم د وخت باندې دا لازم دي چې هغه خلک منی کی د روجي خورلو نه د یو یو خو چې پټه خوري خو د خدای سره خپل معاملې ده لیکن ښکارا په ظاهر باندې څوک روزه نشي خړلې حاکم به دا په ټول قوم باندې په ټول ملک به دا کوشش کوي چې روزه په خلکو باندې لازم ونیسي بیا د همدې همدې حکم نه فقې دا حکم را دا حکم هم راويسته ده لکه څنګه چې روزه حاکم باندې ضروری ده چې خلکو باندې ونیسي په زور ځکه دا د الله یو حکم دی نو دا رنګ منظم باید په زور باندې پیو کی د سی وکی چې د موز وخت کې باید هر څوک موز لاړ شي لکه سعودي کې او عربو کې کوم قانون اوس خو خیر اوس بندرم شوی اوس خو بل خواته لاړو شي لیکن په خوا چې کوم سیستمو په سعودي کې ال هغه سیستم سيو مونږ ټایم کې بار چا خپل دکان باندې خپل جمع لبتلو خپل مونږ لبتلو او قانون د سيو غلاګان غلو چې د غلا نشو کوله دکان به پرې خو خسته موز د بلاړو خپل موز به وکړو بیغامه به ورته مطمئن به اوس خیر لکه چې سیستم نرم شوی دی ځکه اوس خو بل طرف ته خبره لاړه ده حاکمان چې لګه غشو ماډرن شو کنه نو دا په حاکمان د دې د روجي د حکم نه بیا فقهاو د مونږ د حکم راويستلو چې مونږ هم باید په ضرور باندې په خلکو باندې وشي ځکه دا د الله یو حکم دی نو حکم الصوم لارتباط النفس حکم د روزي د پاره د تړلو د نفس نو یو خدا چې روزه کوشش وکړي چې خلک د روزي د نیولو اهتمام وکړي دویم دا چې حاکمان د وخت ځکه وره حاکمان اسلامی نظام کې حاکمان بچو کی دا به د سینې چې حاکمان بچرته په دین نه پويږي بلکې دا په دین باندې به پويږي باقاعده علما به فقها به نو دوی به څه کوي دوی خو دینی امور باندې پويږي نو دوی به دسې یو نظام جوړي چې په هغه نظام کې خلکو له دروجي ترغیبات ورکول کیږي او خلک دروجي عادي وي روزه خلک نسی ګوره دا معمولی غوند ښکاری دا خبره لیکن دا ډیره ضرور خبره ده ځکه په روزه کې ډیر برکات دي اول برکات خو دا دی ګوره حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي و چې د ټولو اعمالو اجر چې دی هغه لیکل کیږي عمل نامه کې یو نه یو اجر وته الله مقرر کړی دی بعض اعمال له لس نه کینې بعض له شل نه کینې بعض له ډيري بعض له کمی بعض له معلومي بعض له نه معلومه په شرع کې لیکن روجي د پاره چې دی الله حد نه مقرر کړي د اجر د دې اجر به الله ورکي د دې اجر چې دی هغه الله فرښتو ته نه سپارلې چې د دې مثال خبره لس نه کوي ولیکه چا چې ورو جوونی ولا یا شل ولیکه یا یو لک نه کوي ولیکه یا لس کروڑ نه کوي ولیکه د سې حد نه معلوم د روجي د اجر بلکې د روجي د اجر نه هغه چې دی د روجي اجر چې دی هغه الله خپل ځان پرې خره نو د الله خو غني ذات دی مشفق ذات دی رحیم ذات دی هغه چې بیا تعالی هرڅونه اجر ډیر کړو کې دې شي دون اجر ډیر کې چې تاسو وهم ګمان کې نه دروځي نو یو خدا آخرت ګټه پکې دا ده یو بل ګوره په دنیا سره ګټه دا ده چې کله یو سړی د رجوع عادي وي نو په دې کې جهاد د پاره یو تربیت هم دی یو ټریننګ هم دی جهاد لپاره ځکه چې لوګه به برداشت کولای شي نو که جهاد کې چیرته یو ورځ دوه ورځې یا درې ورځې پتا منې لوګه راشي نو ته به ستا پروانه ته هغه برداشت کول شي ځکه ته عادت او کچیرته ته د روجو عادت نه روجي نشي نیولې نو بیا به ته د کافر کافران چې دي لوګ نشي برداشت کولای تند نشي برداشت کولای بیا چغي چغي وي هغه ټایم کې چې کله سخت پیرا شي نو یو پکې دا فائدہ ده چې انسان ورسره د انسان مضبوطیا کیږي او حدیث کې مرادي نبی اسلام فرمایي چې تاسو خپل ځانونه مضبوط کړئ jihad لپاره نبی اسلام به هر سحر کله کله خپې ابلې به منډې ویلې یعنی چپلکه وینا غوستې منډې به ویلې دا د نبی اسلام سنت دی او نبی اسلام حکم هم کړی دی چې تاسو سهار ټایم کې منډه وهئ چې بدنونه جوړي فټي عائشه رضی الله عنها یو حدیث کې راځي و عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما او نبی اسلام به کله کله منډه ویله مقابله به مکوله نو زه چې اول اول رواده شوم نو اول اول کې زما بدن چې نری غونته و دا خزه چې پلار کون را واده شونه خزه لک بدني کمزوري نو زما بدن کمزور غونته ما به اکثره د نبی اسلام نه منډه وګټله نبی اسلام به راته خندا او چیرې تا خو وګټله ما به مور پسې مطلب اګب شپ مخبل مینس کې سره لګاو نو بیا چې کله زما لګ وخوته نو لګ می وخه وکړه یعنی بدن می لګ غټ شو نو بیا به چې موږ منډه ویله ما نبی له سلام سره نو نبی له سلام برانه مخ کې شو هغه برانه وګټله نو ما ته به نبی له سلام وی چې عائشې دا هغه ته به چاول کې ما نه منډه ګټله دا د هغه بدله ده ښه تا نه هغه بدله واغسته دین وره ثابتي کې د نبی اسلام ژوند د خپل خلکو سره تونه بهترین ژوند دیو دا نه چې د خلکو سره به ترش ناس بو خبره به امر کوله لکه زمونږ په خوا مشران بو ناس بو ترش خزي بچی دی بس ک خلینه خبره وکړه نو بس هغه به د سیو لکه کوپر چې به غغولې نو بیا به وویل د سپوغونته او د خروغونته دا خو صحیح طریقه نه و نبی اسلام خو خنداګانې کولې نبی اسلام حدیث کې فرمایي وای چې خیرکم خیرکم اهله تاسو کې غوره انسان هغه چې خپل کور والو سره خي او تاسو کې ټولو کې زه خپل کور والو سره خیمه یعنی زما رشتہ د خپل کور والو یعنی بیبیانو سره می خدا نو ځکه د میړه او د خزي چې خپل مینس کې خرشتي د مینې او د محبت رشتي نو بچو من د اثر راځي او کله میړه او د خزي خپل مینس کې د مینې رشتہ نه نو بچی به اکثره هغه من اثر جوړیږي نو معاشره ټوله تبا کیږي بیا هغه بچی سبا راغټیږي عصبي مرض نیولې او بیا د مشوموالي نه یو یو بل ماحول کې راغټ شي نو اکثره بیا ماشومان باندې بد اثر کوي نو نبی علی السلام حکم کړی دی چې تاسو د خپل کور والو سره خج ژوند تیروي پوه شئ او کچیر د مثال خبره یو خزه میړه دی ژوند نه تیریږي بس نه رغیږي بس یو بل نه لانجې دي بیا د جدا شي سره دا دې نه کوي چې بیا د خپل خزه کړي دا یاره نه اوس پښتو ده نو څه وکما پښتو ده نو ظلم پې کوي وایي به ټکوي به هغه ظلم برداشت کوي لیکن البته پښتو نه پریږدي د دسي پښتو بس کې چای کې ظلمي ته په خزه باندې ظلم کوي خزه دې بیا په تا باندې ظلم کوي تا باندې ظلم مطلب تا ته بد رد به وي تا سره به بد رویي دا خشه نه ده نو برحال نبی اسلام حکم کړو چې تاسو خپل ځانونه مضبوط کړئ خنبی اسلام په مسجد نبوي کې د جهاد ټریننګونه به ورکول باقاعده جهاد د پاره نو عائشه رضی الله عنها یو ځل ماته نبی اسلام وی چې تراشه ټریننګ وګوره د مجاهدینو وای مجاهدینو په مسجد نبوي کې به تربیت کوو د جهاد د پاره وای زه د نبی اسلام په اوګه باندې پټه خارانه پټه یو ځکه ولاړم او نبی اسلام مخ ته او زه شاته وم نو ما د نبی اسلام د اوګي نشاله ما به دا ټریننګ کتو نو دینه بعض خلکو د دې حدیث نه دا برداشت غسته وای چې تماشي قتل د خز د پاره روا دي لکه تماشه لکه کرکټ دی فوټبال دی او دا نور تماشې دي وای دا روا دي دا روا نه دي ښه د حدیث نه دا مطلب نه راوځي د دین اصل کې د جهاد اسباب او تکتلم ثواب دی جهاد کې دونه اجرونه دي سورې توبه کې به ان شاء الله راشي چې په جهاد کې خوب کولم ثواب دی خوراک کولم ثواب دی په جهاد کې ګرځیدلم ثواب دی اسی اسی ناشته د دې اجر په جهاد کې لیکل کیږي د جهادونه برکات دي دا رنګ جهاد کې د اغستا د اس نه ده دا غي چې کوم خپې په کوم خاور لګي کنه دا غي اجورم تاسو ملاويږي په سورۃ توبه کې ان شاء الله دا ټول براشي له خیر سره نو نبی اسلام د جهاد په نیت باندې شی بیلوي چې راشه د مجاهدینو ټریننګ وګوره نو د مجاهدینو تربیت قتلم ثواب دی چې ته د مجاهدینو هغه ټریننګ ګوري ته ثواب ملاويږي ښا یو ځل مشهور عالم مشهور محدث مشهور فقيهي عبد الله ابن مبارک رحمت الله عليه دا د امام ابو حنیفه په غټو شاګردانو کې حسابيږي عبد الله ابن مبارک یو نوم دی لوی شاعر لوی محدث لوی فقيهي لوی عالم زموږ د امت یعنی دومره هغه تر شوی دی شخص یو شخصیت تر شوی دی هغه چې خپل ژوند درې برخې تقسیم کړي وو یو برخه به جهاد کو څلور میاشتې په سنگرونو کې الته خو اقدامي جهادونه وکنه یعنی هغه چې کومو حاکم هغه به لخر لګلې په نور ملکونو باندې جهاد لپاره اقدامي جهادونه نو څلور میاشتې به جهاد کې تیرولې نو چې کله به غنیمت وخت راغو به به غنیمت نه غستو خان د غنیمت په ټایم کې به ځان غیب کړو ان غنیمت نه غستو دا تقوا او اصل کې دنیا سره دا غوي مینه نه و نو او څلور میاشتې چې درس او تدریس په کوو خلکو ته به علم خودلو حدیث په بیانول فقهي مسلې به بیانول خلکو ته او څلور میاشتې به خپل کار روزګار کوو خپل ژوند دغه سي پدری تقسیم کړو دا عبد الله ابن مبارک رضی الله رحمت الله علیه د د یو واقع مشهور ده د غټ لوی شاعر مو دین د پاره خپل شاعری وکوله نو یو ځل د مرګره ده فوزیل ابن عیاض رحمت الله علیه د فوزیل ابن عیاض چې دام د امام ابو حنیفه شاګرد دی او د فوزیل ابن عیاض چې د مکه کې درس ورکاو د حدیثو درس په ورکاو دا عبد الله ابن مبارک چیرته په سنگر کې دی او خبر شو چې زما همسیمفي ان د یو استاد شاګردانو کنه هغه خو په مکه کې د ټیم کې مصروف دی په درس او تدریس کې نو هغه یو خط لګل دی خپل مرګری لا د عبد الله ابن مبارک یو شعر وته په خط کې لیکل دی يعتب خيله في باطل فخيولنا يوم السبيهة تتعب ريح الأبير لكم ونحن أبيرنا رحج السنابك والغبار الأطيب لقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق ولا يكذب لا يستوي آه، غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب هذا کتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت ولا يكذب ورته وی ويا عبد الحرمين او د حرمینو عبادت گزاره په حرمینو کې عبادت کوون کیا خپل مرګري لوي حرمینو کې ولته لو ابصرتنا کاش چې تا موږ پر سنگرونو کې لیدلې د جهاد پر سنگر کې کاش تازه لیدلې لعلمت انك في العباده تلعب ته پوه شوی چې ته خاصه غپ لګې په عبادت کې ستاسو عبادت ده یعنی یعنی زه په جهاد کې ما ورته وی چې ستاسو حرمینو کې چې کوم عبادت کې تا که مونږ لیدلې نو تا ته د خپل عبادت داسې غپ ښکارا شوی وي بیا وی او من کان یخذب خده بدموعه و یو هغه سړی دی چې داغه مخ گریوان بیا ورته وی چې او کان یتعب خیله فی باطل او یو هغه سړی دی چې داغه اس ستړی دی په باطلو کې یعنی باطلو کارون د پر خپل اس دی خمس غلی او دی خمس غلی کله یو ځل روان دی کله بل ځل روان دی او فخیولنا فخيولنا یوم السبیحه تتعبو او زمونږ اسونه د خدای په لار کې ستړي دي سحر وخت چې موږ حمله کوو په کافرانو باندې زمونږ اسونه پای کې ستړي دي یعنی زمونږ ستاسو د اسونه زمونږ اسونه ډیر خدي دا د جهاد هغه ورته بیانې هغه عظمت ورته بیانې بیا مخ کې وی وی ریح الابیر ریح الابیر لكم ونحن ابیرنا یو خوشبو تاسو سره ده د مشکو د انبرو تاسو استعمالوي او یو خوشبو زمونږ سره ده ستاسو خوشبو د مشکو انبرو ده خو زمو خوشبو چې ده رهجو سنابک والغبار الاطيب او زمو خوشبو چې ده د اسونو غ ټپار ده او د غسونو ټپار نه کوم ګرد غبار جګيږي دغه ګرد غبار زمونږ د اپاک غبار ان هغه ګرد هغه پاک ګرد چې ده هغه زمونږ خوشبو ده چې زمونږ په بدنونو باندې پرته ده بیا ورته وی وی لقد اتانا من مقال نبینا وی مونږ ته خو د پیغمبر یو حدیث راغلی کنه د خدواړه هم سمپیانو د یو استاد شاګردانو وی لقد اتانا من مقال نبینا وی مونږ ته خاصم د پیغمبر یو خبره یعنی یو حدیث مونږ وتا ته راغلی مونږ وتا ته بیان شوی دی چې قول صحیح صادق ولا یکذب چې هغه دا صحیح قول د پیغمبر دی صادقه خبره کړې ده او دروغ نه دی ویلي تی ویلی پیغمبر چې لا یستوی غبار خیل الله فی انف امرئ و دخان نار تلهبو وای چې د هغه سړی معنی د جهنم ور حرام دی چې هغه پوز ته د جهاد د اسونو ګرد لاړو یعنی هغه مجاهد چې هغه ته دغه پوز ته د داغه د اسونو ګرد لاړو په د مجاهد باندې جهنم ور حرام دی و دا د پیغمبر خبره مونږ تراغلی کنه دراغلی بیا وی هاذا کتاب الله ينتکو بیننا و دا خو پرې د خدای کتاب وګوره چې مونږ ته وی مونږ ته څه وی چې لیس شهید بمیت ولا یکذب شهید مړ نه دی ژوند دی نه خپل ژوند باندې ژوند دی او دروغ نه دی ویلي د خدای کتاب نو د جهاد خودونه مرتبه دي نو چې کله ته جهاد د لپاره تیارې نو جهاد کې بیا مضبوطی کلک به روجي د لپاره ضرور دي چې انسان دې ته په دې باندې عادت شوی چې د درې ورځې څلور ورځې لوګه خو تیر کی کنه دې لپاره حکم صوم راوړو د حکم د روزي حکم راوړو دا رنګ پروژه کې یو بل فائدہ دا ده چې کله یو مالدار سره روزه نیسی یو میاش مسلسله یا بیا وسره نفلی روزي نیسی نو د د غریب د لوګي احساس کیږي چې را موږ د لوګه تیر کو کنه د غریبانو به سره کمی چا په کورونو کې خوراک نه ډوډۍ نه نو دته به د غریب د کور احساس کیږي په دې وجه باندې رجوع کې اکثره مال ډیر لګی کنه مالدار خلک ډیر لګیای په غریبانو باندې خرچي کوي یو دا فائدہ ده او بل فائدہ دا ده چې د انسان شهوت ور باندې کنټرولي حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءه فليتزوج او د ځوانانو ټولګیا یعنی ځوانانو تعالی پیغمبر اسلام فرمایي من استطاع منکم الباءه څوک چې تاسو د صحیح حدیث ته دا دا څوک کوم حدیث چې بیانوم چې من استطاع منکم الباءه فليتزوج څوک چې تاسو نه د واده کولو طاقت لري نو هغه د واده وکي نکاح دی وکي فانه اغض للبصر واحسن للفرج ځکه واده چې دی دا د سترګو حفاظت کوي او دا د فرجونو حفاظت کوي ومن لم يستطيع او څوک چې د واده توان نه لري طاقت نه لري نو فعليه بالصوم نو هغه د روجي ونیسي فانه له وجاء ځکه دا روجي شي د لپاره ډال دی ډال هغه بند یعنی د هغه نه منی کوي د ګناون نه منی کوي څوک چې د رجوع طاقت نه لري رجوع کې ډېر فائدې دي ځکه الله دریم قانون د ملک اصلاح لپاره حکم صوم لارتباط النفس راوړو چې دا ضرور حکم دی دا باید ټول خلک وکړي او بیا په دې کې دوه روزي دا بار بار زوی ما دا نفلی دا په هفته کې پیر ان یعنی د دوشنبه او د پنځشنبه دا د پیغمبر سنتو دا خامخا چې ټول شروع کی دا ډیر د برکات دی ډیر فائدې دي نو خلک نه نه شروع کوي یاره سبي ټایم کې بناشتا ناشتا وي بیا یادېږي مې زړه مې وته کېږي بعض خلک په دې وجه سبي بعض خلک یاره یخني ده کنه یخني کې سړی ډېر وږی کېږي نو ځکه یې روزه نشم نیولې نو خپل ګروانو کې سوچو کوي به جهاد کې بیا چیرته بیا به جهاد کې مې وایي چې مال ناشتا جهاد کې به ګردونه وي ناشتي ماشتي نه وي نو یا ایه الذین آمنو او مؤمنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوی دی په تاسو باندې صیام روزي نیول کمال که څنګه چې کتب علی الذین مقرر شوی دی په کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو پرهیزګار شئ روزي سره پرهیزګاری زیاتیږي په دې ځکه ګوره الله تشبیه ورکړی دا د روزو د پخوانی قومونو سره یعنی يهودو نصارا سره یا نور دینونو چې دي دا تشبیه په چی کې ده کما کتب علی الذین لکه څنګه چې مقرر شوی په کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نه دي تشبیه په څه کې و نو تشبیه آیا په تعداد کې و نو په تعداد کې خو تشبیه نه و ځکه د يهودو د نصارو روزه چې ده 50 ورځې و او دا ویلي 50 ورځې و خبره دا د دوی روزه سر کې 10 ورځې و هغه یو میاشت که زمونږ سره کم ده خو د يهودو کې خو دا اکثره بدعتيان دي دوی د خپل دین شکل وران کړي په دې بدعاتو باندې دي دوی یو ځل په سخته ګرمۍ کې په دوی روزه راغله په د يهودو نصارو باندې نو چې روزه پر راغله دوی کې ناشته کیناسته او فیصله وکړه چې را په دې ګرمۍ کې خروج نه شونی ولې مجتهدین کیناسته او لہذا دا روجي به واړو یخنۍ لا دی په ځای به یخنۍ کې به ونی سوزای و میاشته نو چا ورته وی چې په یخنۍ کې خو ورځې لنډې دي او په ګرمۍ کې خو ورځې 14 غنټې دي مثال خبره اندس حساب اندس حساب کتابونو کې لیکل شوی دی ښا د يهودو او د نصارو چې بیا دوی اجتهاد وکړو باطل دي ته ویل کېږي باطل اجتهاد دا اجتهاد صحیح اجتهاد نه اوس ګوره الله حکم کړی د روزي کنه او ورځ معلومې دي نو چې کوم شی په قران او حدیث ته صریح معلومه ده هغه کې اجتهاد نه کیږي دي ته ویل کېږي دي ته ویل کېږي نصوصي مسلې نصوصي هغه مسلو ته ویل کېږي چې هغه قران او حديث نخکاری هغه کې به اجتهادونه نه کیږي هغه بس اماغه سی بکې سره کم چې قران او حديث نه مونږ ته نقل دي دې خلکو څه وکړه دوی وی یاد اسکار به وکړو شپاړه سي ضرب کړه دیر شو سره یو ورځ شپاړس غنټې ده کنه شپاړس غنټې روزي او یو میاشتي نو شپاړس ضرب دیر شتو شو 480 نو 480 به په 12 باندې تقسیم کړه 480 غنټې شو کنه نو د په یو کال تقسیم کړي په 12 میاشتو باندې نو دینه جوړ شو چلوي خورځي نو بیا وی موږ په یخنۍ کې بدیر شو په دې چلوي خروجي نیسو نو چلوي خروجي شروع کړي په یخنۍ کې اجتهاد وکړو باطل اجتهاد دین د دین شکل ډیر شنه چلوي خو لواړو دا خو زمونږ په دین کې فقهاو ته د محدثینو ته د الله په قبرو کې په قبرونو کې الله دغه په قبرونو باندې رحمتونه ووري دا خو هغه دا کوششونه وکړه چې موږ ته د فقهاو لکه امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل رحمهم الله دوی خدا خپل وخت سره کوششونه وکړه تکلیفونه تیر کړه او د دین هغه اصول موږ ته وضع کړه مونږ دې ته جوړ کو چې مونږ ځان نه اوس اجتهاد نشو کولای د دین شکل اوس نشي ورانېدل څوک چې ورانی په غبرت کیږي داغه به نفي کیږي ابرانی ول کیږي په هر زمانہ کې پوه شو دا د فقها او د محدثینو محدثینو خواري وکړه حدیث را جمع کړه او فقها او خواري وکړه هغه احکام موږ له په صحیح درجه بندۍ سره موږ ته پریخو چې بیا ورسته د اجتهاد کولو لانجه پاتې نشي جره روجي بغیر په په کوم وخت کې نیول کیږي برحال نو بیا تلوي خروجي شو يهودو نصارو نو بیا په دوی کې یو بادشاه مریض شو بادشاه چې مریض شو نو مولیانو فیصله وکړه چیرې بادشاه صاحب خو مریض دی کنه مولا خو اکثره بادشاه خوشحالي د درباري ملایان علما سو نو بادشاه خوشحالو د پاره فتوا ورکړه چې لس روزي د بادشاه د شفا لپاره منخت ونیسي نو 50 کړي نو دیر شونه خبره واړه ول 50 لا دین دغه طریقې سره روان کړي دي يهودیت او عیسایت نو د دیر شو په ځای 50 روزي شو ارڅه ګډ وډ کړه یخنې نه ګرمې لا ګرمې نه یخنې لا واړول ارڅه سره تیتر بیتر کړه نو نو تشبیه چې دا تعداد کې نه ده ځکه تعداد خو هغه خپل روزي 50 ورځې تر سوالې وي او زمون خو هغه ډیر شو روزي دي اصل کې دا تشبیه چې دا دا په صرف فرضیت کې ده یعنی لکه څنګه چې پاغي خلکو باندې روزي فرض وي دا رنګ په تاسو فرض دي او بل هغه د روزي ترتیب دسه چې د یو ماخام نه بل ماخام پر به روزه نیوله یعنی یو ماخام به ونیوله چې یو ماخام به چې روزه ماته کړه روزه ماته به وکړو نو ترڅو چې ود شي نو خوراک کوي شو پښنمه مشنمه پکې نو نو کوده بشو اوس مثال خبره و بجې روزه ماتيږي نو کاته بجې به ود شو بیا راځي شو نه بجې دغه بیا روزه وا تر بل ماخامه پورې او د کېدو نه مخکې نه د روزه ماتي نه تر د کېدو ټایم پورې دوی سره صرف دغه وخت چې په دې کې خوراک هم کوي شو نور کارونه هم کوي شو که وده به شو نو بیا به روجا به به دوی روجا و تر بل ما خام پورې دام یو دوی ځان نه کیسه وا جوړ کړي و نو الله وی یا ای ولذین امنو وا کسانو چې ایمان امر راوړې کتب علیکم الصیام مقرر شوی د پتا سو باندې روزه نیول کمال ک څنګه چې کتب علی الذین مقرر شوی په کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو یې دلته فرضیت ته اشاره کوي پتا سو فرض وي او پاغي باندې فرض وي لعلکم تتقون خو چې هغه خو بیا د روزي شکل وران کړو الله مونږ ته زمونږ په اسلام کې بیرته هغه صحیح شکل چې و دیر شروجه او میانس کې پښنمه پښنمی کې خیر د حدیث کې راځي و زما د نورو د يهودو نصارو سره برتری حدیث کې راځي دا پندې ده ان زما غورواله دار زما په دین کې پښنمه شته او په هغه کې پښنمه نشته دا بیا پیغمبر اسلام مقرر کړ ان شاء الله دې سبقونه کې مخکې وراشي کمالک څنګه چې کتب علی الذین مقرر شوی په کسانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نه وو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ویریږئ د الله نه یعنی پرېزګار شئ ایام معدودات یو څو ورځې د شمیر دی د کې اشاره کوي چې دا ګونه دومره ډېری نه دي 50 نه دي د څلويخه ډېر شورځې دي کال کې یو میاشته یو چې پښمیر چې ورځې د شمیر شي نو هغه اسانه شي هغه کار ایام معدودات یو څو ورځې د شمیر دي فمن اوس یو څه مسلې بیانې د روزي په حساب باندې فمن کان مری فمن کان منکم پس هغه څوک چې وي تاسو نه مریضن مریض او علی سفر یوی په سفر باندې نو فعدت من ایامنا نو په دمانه شمیر ده فعدت نو په دمانه شمیر ده من ایام د ورځو اخرى نورو ان دا بیا مریض ده د مریض ده چې روزنه شینی ولې یا په سفر باندې ده په خو خو سفرونه سختو نو بیا اختیار الله غ انسان لور کړی دی که د پویږي چې زما مریضي د سیدا چې زه پکې روزنه وې شمه نو روزه دی ونی سي خیر ده او که دی وی چې نه دار نشم نیولې نو به دې نه نیسی بیا د اختر نه بعد چې ده هر کله چې راګرځي باید راوګرځي یا په سفر ده نو که سفر اسانه چیرته دی پویږي چې را ایسی ګاډي کې ناشته مو روانه مزار له هرات له سفر اسانه دی نو بیا د خیر دی او دې سی روجا او کله پویږي چې نه سفر سخت دی نو بیا دې ماته بیا نه نیسی بیا دې نور ورځو کې اختر نه بعد راوګرځي خو راګرځولې لازم دی وعلى الذين او پاکستان د دې وعلى الذين يتيقون په دې کې موږ لګ یو څو معنی کو دي لګ سوچو کوي ځان ځان په پوهه کوي خسي یو معنا غدا چې هغه عامه معنا ده او هغه دا د ګوره وعلى الذين او پاکستانو باندې يطيقونه چې طاقت نه لري دروجي نیولو اتاق یتیکو طاقتن دا باب افعال دی او د باب افعال خاصیت دار چې دا سلب د ماخذ فائدہ ور کوي یعنی یتیقونه نه مراد لا یتیقونه لا یتیقونه ده دا د عربي قاعده دغه سیدی یعنی هغه کس او پاک کسانو باندې معنا د سیده چې لا یتیقونه چې طاقت نه لري د روجي نیولو نو فدیه نو فدیه ده طعام مسکین خوراک ورک خوراک ورکول مسکین ته بعضی د هغه کسان دي چې هغه بالکل پویږي چې راځي ټول عمر نشم نیوي کروجا تیرم شي زه د سي مرزه منه اخته ما چې بیا نشم نیولې یا شیخ فانی شیخ فانی هغه شخص ته ویل کیږي چې هغه دومره بډای چې هغه د روجو نیولو نه وتی روجي نشي نیولې نه پر رمضان کې او نه په نورو ورځو کې د ته ویل کیږي شیخ فانی نو یا مثال خبره شیخ فانی دی چې هغه نه هغه بالکل نشینولې نو هغه به څه کوي هغه به دوه ټیمه مسکین له ډوډۍ ورکړي د یو روزې بدل کې د یو روزې بدل کې به دوه ټیمه مسکین له خوراک ورکړي روزانه د د چې کوم هغه د روزې هغه فدیه ده هغه به ادا شي او یا د سي مرض باندې اخته دی یو شخص چې د پویږي چې راز تر مرګ پورې د مرض نه لکه کینسر دی کینسر نه سبا د سي مرض دی چې ډیر کم خلک تنه بچوزي ډیر کم خلک د سي چې هغه په دې مطمئن چې زب پاتې شمه او روجه متخنه یلته نو بیا چې د خزوانی مطلب زوړم نه بعض ځوانانو باندې د سي مرز ورولګي چې دا بیا بالکل روزنه شینولې اخر مړ شي نو هغه دی بیا خوراک ورکوي مسکینان ته دوه ټیمه د فدیه ده یو خدا عامه معنا ده یو معنا ده د شیخ الاسلام ابن تیمیه شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیه المتوفى وسو اتوش هجری یعنی وفات شوه د په وسو اتوش هجری کې هغه معنا کوي د دې آیت د دې جملې چې وعلى الذين او په هغه د یوتی کو نو په خپل معنا اخلي یعنی باب افعال طرف ته نزي وعلى الذين فاكسانو من يطيقونه چې طاقت لري دروجي نیولو نو فدیه نو فدیه ده طعام مسکین خوراک ورکول مسکین ته یعنی یو شخص ته هغه روجم نیول شي نو هغه د بیا ماخام کې مسکین ډوډۍ مور کوي دا په دمانه ضروری ده ان روجه د مونیسی او ماخام کې د مسکین لا ډوډۍ مور کوي ان هغه خوراک دی ویر کی کوم خوراک چې دی کوي خان نو کده هغه ورځ باندې د غوخه پخې کړې دي نو د غوخه نه د یو مسکین لا امغه امغه روړي چې د کوم خوري امغه روړي د پغمانی مخوري نو کده خ خوري خدي په خوري او کده بد خوري نو بد دی ور باندې خوري مسکین باندې دا د شیخ الاسلام معنا ده ابن تیمیه هغه وی چې بدني او مالی دواړه عبادت وشي ټول ورځ بدني عبادت شو روزه په خلا نو ماخام کې مالی عبادت شو په یو غریب باندې مسکین باندې ډوډۍ مو خوړل شو نو مالی عبادت ماده شو او بدني عبادت ماده شو دا دویم او دریم معنا د امام شاه ولی الله ده رحمت الله علیه پرون ما د تعارف کړو شاه ولی الله د څه معنا کوي وعلى الذين پاکستانو باندې یتیقونه چې طاقت لري د روزي هغه د یتیقونه په خپل معنا باندې اخلي یتیقونه چې طاقت لري د روزي نیولو نو فدیه نو فدیه طعام مسکین خوراک ور مسکین ته هغه به طعام مسکین نه معنا اخلي سرسایه سرسایه فرض ده ښه فطرانه چې وته ویل کی یا سرسایه دا تقریبا 50 شپېتو مینس کې راځي 15 50 منګه تیر اختر کې چوا غالبا چې شپېته وا کڅ کم شپېته وا د یو کس نو کور کې مثال خبره لس کسانی نو شپېته زر به لس څو شوي شپږ سوا نو شپږ سوا بیا د اختر نه یو څلور پنځه ورځې مخکې یو مسکین لوي ویر کی نو زمونږ څه کېل ته مولا صاحب څه پاتو کړی دا مولا صاحب ویل چې سرسایي حقدار زېما یا یا ساتي د سرسایي او د فتنې حقدار غریب دی نو کوم مولا دی غریبي ویره کا او کوم مولا مالدار یا غور سرسایي نه کیږي بعضی مولان مالداري کنه خو کار روزګار برابرۍ ناغوله به سرسایي نه ور کول کیږي مسکین نه ور کول کیږي پوه شئ نو بیا مسله پکې دا د فقه که په د اختر په شپه باندې یو ماشوم پیدا شوی د هغې سر صاحب هم ورکې د هغې به هغه شپېته یا پنځوس پنځه پنځوس هر څومره چی هغه به ورکې پوه شو نو امام شاه ولی الله وی چې دین مراد سر سایه ده چې روجم نیولې شي ټوله میاشت او د روجې په اخره کې یو څلور پنځه ورځې مخکې ولې چې یاره دا غریب مسکین چیرې د لکه یو پنځه شپږ زر روپۍ د سرسایې په شکل کې راشي نو دی به لاړ شي خپل بچو له به چاله به جامې وکي چاله به چپړې چپړې والي چاله به یو شی والي چاله بل شی والي او کته د اختر پښپا ویر کې نو هغه بیا څه بچو له بچو والي په دی وجه علما وی چې سرسایه د اختر نه یو تلور 15 شپږ ورځې مخکې ویر کچې د ځان له بیا اختر له تیارې وکي دغه غریب سړي خو اختر ما سي بیا لګغي نو امام شاه ولی الله چې هغه د فدیه طعام مسکین مراد سرسایه اخلي نو که سرسایه کور کې خدای دی کی شل نه پرې 50 نه پرې خدای دې کې سل نه پرې په یو کور کې بعضی کورونه غټي د ټولو سره صاحب ور کوي نو که 2000 راتلې که 3000 راتلې مسكين له به ور کې مسكين دې په چم گاون کې به وګوري هر څوک چې غلې به ور کې یو څلورمه معنا شیخ القرآن وکوله په مولیانو باندې د رد په حساب باندې هغه بداوي وعلى الذين پاکستانو من یوتیکونو چې طاقت لري د روزي نو فدیتو نو یعنی مولا بیا دو ففدیتنا نو فدیه د پدی مولا باندې طعام مسکین خوراک کول د مسکین نه مولا سره هیڅ کلمه خرچه نه کوي کله به تانی دي چې مولا صاحب زکات وستره کله به تانی دي چې مولا صاحب خیرات کړي علما سو یادوم خو حق پرست عالمان خدا کار نه کوي حق پرست علما خو خیرات کوي صدقه کوي زکات ور کوي علما سو چې وي چې په دین باندې خپل خېټه پالي هغه اکثره دا کار کوي هغه په روزه کې به کله یو مسكين باندې به نمبري نن ستا نمبر دی ډوډۍ مولا صاحب راوړي په کار چې مسكين باندې خرچه وشي مولا صاحب د مسكين نه خوري شیخ القرآن وی چې مولا صاحب ټول ورځ روزه ونیسي او ماخام کې مسكين د خوراک مور پسې وکي نو خبر روزه قبول شي نو بهرحال د درې معنی خاصه د اخري معنی خو د مسكين نه د خوراک معنی رد ده چې دا نه د پکار پکار د چې هر سړی خپل خرچه وکي او عربان چې دی په دې کې ډېر بهترین خلک دي عربان که تاسو حرم لاړې ان شاء الله په مسجد نبوي او په مسجد حرم کې هر ماخم مازیګر نه مازیګر نه به لوی لوی دستخوانونه باور شي لوی لوی دستخوانونه او کې به خولي خولي خوراکونه کمزوري خوراکونه نه پکې کجوري پکې شربتونه پکې او خولي خولي خوراک خوراکونه ورکی دا مالدار خلک دا هغه وباسي دا فدیه وباسي هر ماخام نو بیا څه کوي دا مالدار عربان دوی خپل ځامن له واړه واړه لکانی دوی له وی شابه خدمت وکړه د هغه مسافرو نو دوی هغه خپل بچو باندې خدمت کوي دا نه چې نوکران دي سي خپل بچ خپل بچي عادت کوي ټرین کوي چې دوی په بل باندې خوراک وکړي خرچو کې بل باندې نو لہذا خپل بچي اوس نه عادت کوي چې هغه بل باندې مالو لګي دا نه چې بیا بل لاس دی ولې په دې باندې عادت کوي دا اخلاق ور کوي چې د خرچه کول زده کی فمن تتوا خیرن پس هغه څوک چې زیات کړل خیرن نیکی زیات کړل نیکی څه مراد یعنی سرسایه ډیره ور کړله بعض خلک مالدار دي غش پیتو پځه یو کس سلو په سرسایه وباسي الله وی فهو خیر له دا غره د د پاره یا د یو مسكين پځه دوه مسکینان ته خوراک ورکوي شو ما خام کې یا لسو ته خوراک ورکوي شو یا شلو ته خوراک ورکوي شو لکه بعض دینو کې د دې د کورنۍ د خلک چې خپل کور مخې ته دیز نه خونه خبر خو موږ خپل په خبر کې لیدلې دي د کور مخ ته دستخان به وخوري او غریبان به راشي لس نه پر شل نه پر هر ماخام او کور والو به د پزان باندې لازم کړي هر ماخام شل نه پر دیش نه پر لمن ډوډۍ ور کې خپل مخ او شل دیش لمن نور لمن ور کې نو الله وی چا چې زیات کړل نه کی یعنی زیات مسکینانو باندې خوراک وکړو هر ماخام یا زیات سرسایه ور کړل فهو خیر له دا غوړه د د پاره دا خدای الله وی بندیز نشته ور باندې خو کم بنور کې که زیاته ور کوي شي ور که خو خپل حد به خامخا ور کيم وان تصومو او کچری تاسو روزه ونیسئ یعنی که سفر باندې مخکې موي او سفر دې اسانه وي نو الله یې که تاسو روزه ونیسئ خیر لکم دا بغور استاسو د پاره په دې د دې معنی چې تی وخوري که جواز خوشته د خوړلو لیکن ته سوچو کې چې سفر خو مې اسانه دی یخ ایسی کې ناشته مې روانه ما لہذا که تر ځکه د رمضان میاشت خپل برکتونه پر رمضان کې د یو فرض ثواب چې د یو لکو تر رسیږي او بیا عام ورځ ته کله راګرځي وی خو بیا په عام ورځو کې راګرځي هغه صرف یو ثواب ته ملاويږي او په رمضان کې ته یو په یعنی نفل چې هغه فرضیت تر رسیدي او فرضیت چې هغه به یو لکو تر رسیدي نو الله وی تب کبر رمضان میاش کې روزنی ولې شي او د خړل نزان وساتي نو دا الله وی دا ډیره خبره ده وان تاسو او کچرتا سو روزو نیسي نو خیر لکم دا بغور وستاسو د پاره د سي مریض نه چې ته روزه نشي نیولې نو که روژه دی ونیول الله وی دا ښه دی بعضې خلک باسي بس بانه به ونیسي یاره سفر باندې ما نو روژه به وخوري هغه برکتي ورځ اجر نه به ځان محرومه کړي او یا ما د جواز شته که نه جواز شته نو خو دې دام ویلي دي که تاسو یې ونیسئ دا به ډېره ښه ان کنتم تعلمون کچره تاسو پویدون کی کچره ته پویږي کنا کل استعمال کې چیرې دا خو برکتی میاشت په دې میاشت کې کولی سي دا ډیره غوړه ده یا ایه الذین آمنو او مؤمنانو کتب علیکم الصیام مقرر شوی په تاسو باندې روزه نیول کمال کڅنګ چې کتبه مقرر شوی و علی الذین پاکستانو باندې من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون خامخا چې تاسو ویریږئ د الله نه ایام معدودات یو څو ورځې د شمیر دی یعنی یو نهوي شورزه یا دیر شورزي فمن کان منکم پس هغه څوک چې وی تاسو نه مریضن مریض او علا سفرن یا وی په سفر باندې نو فعدتون د اختیاري خبره ده ښا لازم نه چې په سفر باندې به خامخ خوري او په مرزي کې به خامخ خوري کنيول شي نو نیولې خدي بهتره دي او علا سفرن یا په سفر باندې وي نو فعدتون نو په دمانه شمیر ده من ایامنا د ورځو اخرى نورو به به نور ورځ کې براو ګرځي وعلى الذين او پا کسانو باندې یوتیکونه درې وړمانې مونږ کوو اورخه وعلى الذين او پا کسانو باندې یوتیکونه چې طاقت نه لري د روزې نیولو فدیتون نو فدیه د طعام مسکین خوراک ورکول یو مسکین ته دا د عام فقهاو او د مفسرینو معنا ده وعلى الذين او د شیخ الاسلام معنا ده چې وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت لري د روزي نیولو فدیتونه نو فدیه ورکول دي طعام مسکین خوراک ورکول مسکین ته د په ماخام کې په مسکین من روډي مخوري چې دواړه عبادت پوره شي مالی او بدني او د امام شاه ولی الله معنا وعلى الذين پاکستان من یطيقونه چې طاقت لري د روزي نیولو نو فدیتونه نو فدیه د طعام مسکین سرسایه ورکول مسکین ته طعام نه مراد سرسایه فطرانه فطرانه ورکول مسكين ته سرسایه ورکول مسكين ته د میاش په اخر میاش په اخر ورځو کې فمن تطوع خیرا پس هغه څوک چې زیاته کړل نیکی فهو خیر له دا به غوړه شیده د پاره او ان او کچری وان تصومو او کچری تاسو روزه ونیسئ په زید د دې چې وای خوري په سفر او مریضۍ کې نو الله وی وان تصومو کچری تاسو روزه ونیسئ په سفر او په مریضۍ کې خیر لکم دا به غوړه وي تاسو د پاره ځکه د رمضان خپل اجرونه دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ د دې په فائدو باندې